دا یو کتاب دی چې تا ته د لګل شوی دی نو ای محمد ستا په ځکه کې دی لدنه څه اندېښنه نه وي د دې له نازلولو نه هدف دا دی چې ته د ده په وسله منکران ویروي او د مؤمنانو لپاره یادونه وي ای خلقو څه چې ستاسو د رب د لوري پر تاسو باندې نازل شوی دی د هغوی پیروي وکړئ او له خپل رب نه پرته د نورو سرپرستانو پیروي مکوئ او تاسو نصيحت دې لږ منئ وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون څومره ودانې دي چې هغه موږ تبا کړې پر هغو باندې په ناڅاپي ډول د شپې زموږ عذاب پریوت یا پر نا ورځ په داسې وخت کې راغی چې هغوی استراحت کړی وو فما كان دعواهم إذ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين نو دا کار ارومرو کېدونکی دی چې موږ له هغو خلکو څخه حساب واخلو چې موږ هغوی ته پیغمبران ورلېږلي دي او له پیغمبرانو نه به هم پوښتنه وکړو موږ ستاسو هستونه پیل کړه بیا مو ستاسو صورت جوړ کړ بیا مو پرښتو ته ویل چې آدم علیه الصلاۃ والسلام ته سجده وکړئ په دې امر سره ټول سجده وکړه خو ابلیس سجده کوونکو کې شامل نشو وی فرمایل خلو ته له دې ځایه کوشه ته حق نه لرې چې دلته د لوی غرور وکړې ورځه چې ته په حقیقت د هغو کسانو ته چې په خپله خپله رسوایي غواړي قال أنظرني إلى يوم يبعثون وی ویل ما ته تر هغې ورځې پورې مهلت راکړه چې دا ټول دوهم ځل را پاڅول شي قال انك من المنظرين وی فرمایل مهلت دی درته قال فبما أغويتني لأقودن لهم صراطك المستقيم لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين وی فرمایل د دې ځای سپک او رټل شوی وزه باور ولره چې له دوی څخه چې څوک تا پیروي وکړي ستا په شمول به له هغو ټولو نه دوزخ ډک کړم